سورة المائدة مدنية وهي مئة وعشرون آية دا سورة مائدة مدني سورة ته په مدینه منوره کې نازل شوې دی شپږ شلې آیاتونه دي پکې وستة عشر رکوعا او شپاړس رکو دي پکې دا صورت مدنی دی مدینه منوره کې نازل شوی دی او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د عمر اخري اوقاتو کې نازل شوی دی د دې نازلېدل داسې وخت کې شروع شوي دي چې پیغمبر علیه السلام په سفر او د وحی نازلېدل کیفیت شروع شو دغه وخت کې به یو قسم بوج محسوسېده چې پیغمبر علیه السلام به اوښه باندې سور نو اوښه به برداشت یې نه شو کولی کېناسته به نو پیغمبر علیه السلام په اوښه سور د اوښې نه راکوش شو او دا د پیغمبر علیه السلام د حج سفر او حج د پیغمبر علیه السلام نهم کالو دین پس د پیغمبر علیه السلام عمر تقریبا اتیار وځې پاتې بعضې آیاتونه د دې په حدیبیه کې نازل شوي دي بعضې فتح مکه کې نازل شوي دي او بعضې د حج په موقع باندې په سفر کې نازل شوي دي آخري مرحلو کې نازل شوي دي یا ایها الذین آمنو عقود جمع د عقد ده او د عقد خپله معنا تړل د دوو کسانو یا د دوو جماعتونو ترمنځ چې کومه معاهده کېږي هغې ته معقد وایي نو دا عقد په معنا د عهد دی عقود په معنا د عهود دی دو کسان آینده زمانه کې د یو کار کولو یا د نه کولو پابندي ولګوي متفق شي په دې باندې نو دې ته معاهده وایي د یو بل سره چې ستاسو کوم معاهدې دي هغه هم پوره کړئ اوس د دې معاهداتو نه څه مراد دی په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي بعض فرمایي چې مراد تینا هغه معاهدې دي چې الله د بندیانو نه د ایمان او د طاعت په باره کې اغشتي دي یا هغه معاهدې ته نه مراد دی چې الله د خپل نازل کړي احکامو حلال او حرام په باره کې بندیانو ناغشتي دي او بعض مفسرین فرمایي معاهداتو نه دی دی چې هغه معاهدې مراد دي چې خلک خپلو کې یو بل سره اخلي لکه د نکاح معاهده د بیع او د شرا معاهده وغیره بعد فرمایي د معاهداتو نه هغه قسمونه او معاهدې مراد دي چې زمانه جاهلیت کې یو بل سره د تعاون او د امداد دپاره به یې کولې نو دې ټولو کې څه تضاد نشته امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه فرمایي د معاهدو چې څومره قسمونه دي ټول په دې کې داخل دي او بیا فرمایي ابتدایي درې قسمونه دي یو معاهده د انسان د رب العالمین سره ده مثلا ایمان او طاعت د دې وعده د حلال او د حرام پابندې وعده دویم هغه معاهدې دي چې یو انسان یې د خپل ځان سره کوي لکه یو څیز نظر په ځان ومني یا قسم خوري په ځان یو څیز لازم شي او دریم قسم معاهدې هغه دي چې یو انسان یې د بل انسان سره کوي په دې دریم قسم کې تمام معاهدات رالل چې د دوو کسو ترمنځ وي که د دوو جماعتونو ترمنځ وي که د دوو ملکونو ترمنځ وي که د دوو انسانانو ترمنځ معاملات وي لکه نکاح تجارت شرکت اجاره هبه وغیره په کومو شرطونو کې دا وعدې یو بل سره شوي اوفو بالعقود هغه خپلې وعدې یو بل سره پوره کړي خو چې کم د شریعت مطابق وي نو هغه وعدې پوره کړې که د شریعت خلاف وي نو هغه وعده مه پوره کوه یو وعده د تمام انسانانو الله سره کړې ده الله تمام انسانان تر قیامته دا په یو ځل پیدا کړل میدان عرفات سره خوا کې یو میدان دی وادي نعمان ورته وایي دقه میدان کې آدم علیه السلام موجود او تر قیامته چې څونه بچي پیدا کېږي دا ټول یې را پیدا کړل دقه میدان کې ودرول عقل فکر یې وله ورکړ او د خپل وحدانیت دلایل یې ورته وښول او بیا ترې نه تپوس کړی دی الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم قالو بلا دې ټولو خلکو ته ولې نه انت ربنا او دغه دی چې د ټول مخلوق وعده کړې ده یا الله من به ستا حکمونه منو نو اوس دغه یو وعده شوې ده بنده ته پکار دي چې دا وعده د الله سره پوره کړي بندیانو نه ایره شوله الله پیغمبران راولېږل او دا وعده یې وریاده کړله چې بنده تا له الله سره وعده کړې ده دا خپله وعده دې پوره کړه یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود پوروالیو کې په خپلو وعدو باندې که د الله سره هم وعده کړې ده که د ځان سره هم کړې ده که د نورو بندیانو سره هم کړې ده دا وعده یې پوره کړې احلت لکم بهیمة الانعام حلال شوي دي ستاسو لپاره بهیمة الانعام بې زبانه چارپایان بهیما څه ته وایي بهیما هغه ځناورو ته ویلی شي چې عادتا هغې ته غیر ذوي العقول ویلی شي ځکه د هغوی په خبره څوک پوهېږي نه دا ځناور چې کومې خبرې کوي نو موږ عام خلک په دې باندې پوهېږو نه د دې وجې نه دې ته بهیمه وایي بهیمه ورته د دې وجې نشي ویلی چې ګنې دې ځناورو کې عقل نشته او د عقل خبرې په دوی مبهم دي دا خیال غلط دی دا ځکه چې د عقل او د ادراک نه هیڅ یو ځناور خالی نه دی بلکې دا بوټي هم ادراک کولی شي او درجاتو کې فرق دی دې څیزونو کې دومره عقل نشته څومره چې انسان کې دی نو انسان د عقل په وجه مکلف دی او ځناور او دا نور مخلوق مکلف نه دی او نور د ضرورت مطابق هر ځناور بلکې هر بوټی بلکې هر شی سوچ فکر لري او په هغې الله یادوي وان من شیء الا یسبح بحمده هر یو شی د الله حمد و ثنا وایي د دوی کې څه ادراک شته نو ځکه د الله حمد و ثنا وایي نو بهیمې ته بهیمه د دې وجې نه وایي چې ګنې دا بې عقله وي او د بې عقلۍ په وجه معلومات په دوی مبهم دي بلکې د دې وجې ورته بهیمه ویلی شي چې د دوی په خبرو موږ نه پوهېږو د دې ځناورو خبرې انسان ته نه دي معلومې چې دوی څه وایي نو به هر حال لفظ د بهیمه هر جاندار ته ویلی شي او بعضې حضرات وایي وایي بهیمه څلورو خو ځناورو ته وایي چار پای څلور خو ځناور دا لفظ د انعام کورنی سارو ته ویلی شي کورنی ځنګلی نه لکه غوا میخه ګډه چیلې دا کورنی ساروي دي غوا غوایې اوخه اوخه ګډ ګډا چیلې چیلې دا نه خدای غوا جنس دی نو مستقل دا قران کې نشته خو چې غوا ذکر شي نو میخه خود به خود پکې راغله نو دا اته شو غوا مېخه خو یو شی شو نو دې کې مذکر او مؤنث دوه اوښانو کې یو مذکر او یو مؤنث څلور او ګډو کې یو مذکر یو مؤنث شپږ او چیلو کې یو مذکر یو مؤنث اته نو دا اته قسمونه سوره انعام کې بیان شوي دي نو بهیمه لفظ عام دی چې انعام ورسره یو ځای شو نو خاص شو مراد ته کورني ځناور دي دا اته قسمه دا حلال دي او لفظ د عقود د لاندې تمام معاهدات راغلي دي د هغې کې دا هم یو معاهده ده چې الله د بندیانو نه د حلال او د حرام د پابندۍ په باره کې وعده اخیستې ده نو په دې جمله کې خاص معاهده بیانېږي چې الله ستاسو نه د اوښانو د ګډو چیلو او د غواو وغیره د حلالوالي حکم یې تاسو ته کړی دی او واده یې د نالش ده د شرعي قاعدې موافق حلالوه د الله د حکم نه تجاوز مه کوه د بت پرستو او د مجوسیانو په شانتې مطلقا د زناورو حلالول حرام مه ګڼه بت پرست او آتش پرست دوی د زناورو حلالول حرام ګڼي لکه چې دوی د خدای په حکمت اعتراض کوي د خدای د نعمت ناشکري کوي نو مطلقا د ځناورو حلالولې حرام ګڼلي دي داسې مه کوه او بعضې نور خلک دي چې ګوشت خواره دي هر قسمه غوښه خوري که د سپي وي او که د خر وي او که د خنزیر وي خو چې څه ملاوېږي نو هېڅ کې هم پروا نه کوي ټول هر څه خوري نو د دغې خلکو په شان تېن کېږه ما د الله د قانون مطابق چې د کومو ځناورو غوښه حلاله ده هغه خوره او کوم چې الله حرام کړي دی هغه مه خوره الله خالق د کائنات دی د هر ځناور حقیقت ورته معلوم دی د هغه خواص او فایدې او نقصانات ورته معلوم دی نو په انسان کې چې د دې ځناورو د خوراک د ودې کم اثرات پیدا کیږي الله هغې ته کتلی دی نو د حلال ځناورو اجازت یې کړې دی او د حرامو نه منع کړې ده بعضې ځناور چې انسان یې غوښه وخوري د هغه ځناور خوی پکې راځي هغه ځناور خراب وي د خنزیر غوښه مه خوره ځکه انتهایی بې غیرته دی نو که د ده غوښه دې وخوره بې غیرته به شي نو حلال دي تاسو لپاره ځناور الا ما یطلع علیکم مګر کوم چې په تاسو لوستي شي په دې قرآن کې مثلا مردار خنزیر وغیره دا مه خوره او دویمه استثنا غیر محل الصید وانتم حرم کم ځناور چې حلال دي لکه د ځنګل ښکار نو چې ته په حالت د احرام کې د حج یا د عمرې نو په د حالت د احرام کې به ښکار نه کې د ځنګل ځناور مه ښکار کوه یا ته په زمین حرم کې نو په حرم کې ستا لپاره ښکار حلال نه دی ان الله يحكم ما يريد الله حکم کوي چې د کوم اراده لري نو الله چې د کومو ځناورو د خوړلو تا ته اجازت کړی دی دا ظلم نه دی چې ته چرګه لالی هو دا خو دا چرګه چې ده نو دا خو د خدای مخلوق دی ذکر یې کوو ته لالی دا ظلم دی نه الله حکم کړی دی نو چرګه غوا میخه ګډه چیلې د ځنګل اوسې خرګوش مارغان د دې حلالول الله اجازت کړی دا ظلم نه دی چې کوم مالک پیدا کړي وي حق مالک اجازت وکړي چې دا خورا اجازت ته خورا حلال دي الله حکمت والا دی قانون یې داسې جوړ کړی دی چې ادنا به د اعلا دپاره خوراک شي ادنا د اعلا دپاره خوراک دی ګوره ځمکه ده دی د ونو دپاره د بوټو دپاره خوراک پیدا کړی دی دا ونې بوټي دا ځمکه خوري نو چې دا ونې بوټي پیدا شو دا بیا د ځناور دپاره خوراک شو بیا دا ځناور دا د انسان دپاره خوراک شو نو انسان په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی دی نو دې د چا خوراک نه دی او دا نور ټول څیزونه په نمبر نمبر تاله پیدا دي ونې بوټي د ځمکې نه پیدا شو تیم خورې او ستا ځناور یې خوري بیا دغه ځناور دی پیم ترې خورې غوښه یې خوري خو انسان د چا خوراک نه دی البته چې انسان وفات شو نو دې ځمکې ته لاړه نو ځمکه یې وخوري نو څوک آکل دی او څوک ماکول آکل ماکول څوک خوراک کوي څوک خوړلی شي ټول مخلوق کې بس دا یو نظام روان دی څوک آکل څوک ماکول یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کې په وعدو باندې کله الله سره وعده لو کله بنده سره وعده لو که خپل ځان سره ټولې پوره کړي احلت لکم بهیمت الانعام حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره بې زبانه چارپایان الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل کېږي په تاسو دا هغه درله حلال نه وي مخکې آیات کې را روان دي حرمت علیکم المیتتو دا در باندې لوستی شي نو دا خورما الا ما یطلع علیکم مگر هغه چې لوستل کېږي په تاسو باندې هغه درله حلال نه وي غیر محل الصید وانتم حرم بغیر د دې نه چې تاسو حلال ګڼونکي یې ښکار لره په داسې حال کې چې تاسو احرام کې یې نو د اوس ښکار په حالت احرام کې درله منع دی غیر محل صید چې تاسو حلال کوونکي نه یې ښکار لره وانتم هم په داسې حال کې چې تاسو حالت احرام کې نو محرم به د اوچې ځناور ښکار کوي نه او د دریاب ښکار په حالت احرام کې هم جایز دی چې په بحري جهاز کې روان یو د حج یا د عمرې احرام یې تړلی دی او سمندر ته کونډې ورواچي او جال ورواچي او کبان پکې نیسي نو نیسه که نه په هغې پابندي نشته خو د اوچ ښکار به نه کې او په حرم شریف کې به هم ښکار نه کې اے ایمان والو حلال مګنه تاسو شعائر الله شعائر د الله شعائر جمع د شعیرة الله او شعیرة هغه څه ته ویل کېږي چې هغه د الله د عبادت نښې وي د الله نشانات محسوس څیزونه وي د اسلام علامې وي اعمال وي که افعال وي او په عرف کې د مسلمانېدو علامې ګڼلی شي لکه منځ آذان حج د سنت طریقې مطابق ګیرا منبر محراب مصلا تسبیح پټکې دا ټول شعائر الله کې راځي چې دې نه خو ته وګوري خلک پوه شي چې دا بنده مسلمان دی دا د مسلمانېدو علامې دي د شعائر الله نه مراد تمام شرایع او د دین مقرر کړي واجبات او فرایض او هغه حدود دي لا تحلوا شعائر الله د الله د شعائرو بے حرمتی مکوا نو د شعائر الله بے حرمتی یو خدا چې د سره دغه احکام نظر انداز کې منې نه پرې او دویم بې حرمتي دا ده چې عمل خو پې کې خو نیمګړی پوره نه کې او دریم بې حرمتي دا ده چې د مقرر حدونو نه تجاوز وکړي ولا تحلوا شعائر الله بې حرمتي مه کوئ تاسو د شعائرو د الله په بل عنوان باندې همدا خبره بیا ذکر کېږي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د شعائر الله تعظیم کوي نو دا د هغوی د زړونو د تقوا اثر دی ندا شعائر الله یو قسم شعائر حج هم لي دا حج افعال ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام شهر الحرام په دې کې قتل قتال د جاهلیت په زمانه کې منع او د اسلام په زمانه کې هم نو د دې قابل احترام د ادب د میاشتو بې حرمتي مه کوئ اشهر حرم څلور میاشتې دي چې په دې کې یو بل سره جنګ کول شرعا حرام یو ذي قیده ده پښتو کې ورته د میانې میاشت وایي بله ذلحجه د لوی اختر میاشت ورپسې محرم دا درې میاشتې پرله پسې دي او رجب بزرګ میاشت جدا ده نو په دې میاشتو کې هسې په نورو میاشتو کې هم ګناه او ظلم مه کوئ خو دې میاشتو کې خصوصا د نیکۍ کارونه ډېر وکړئ ولل هدیه ولل قلائد هدیې هغه ځناورو ته ویلی شي چې د حرم شریف د قربانۍ لپاره د وطن نه خلک ځان سره روان کړي بیت الله ته بوځي نو دغه ځناور دا د الله د کور د تعظیم نشانات دي نو د دې غلا مه کوئ د دې په منځ کې رکاوټ مه جوړېږئ لار ورکړئ چې ځي دا ځناور حرم شریف ته ورسېږي په منځ کې رکاوټ مه جوړوئ او بیا دې ځناورو ته به خلکو په دې غاړه کې امیل واچو یا به ورته غاړه کې څه شی ځوړند کړ دا به د دې علامه وه چې دا ځناور حرم شریف ته روان دی نو د دې لار مه نیسئ ولا آمين البيت الحرام او رکاوټ مه جوړېږئ بې حرمتي مه کوئ تاسو د قصد کوونکو د بیت الحرام بیت الحرام بیت الله یادوي نو کوم خلک چې د بیت الله قصد یې کړی وي د هغوی په لار کې رکاوټ مه جوړېږه څوک د کوره وتلی دی په سفر او ته ورته منځ کې برېک لګې چې مخکې مه راځه نو بې حرمتي مه کوه چې د حج اراده چا کړې د هغوی لار کې رکاوټ کېږه مه هغوی د رب فضل د رب رضا هم طلب کوي پرېږده چې لاړ شي مزاحمت مه کوه تکلیف حاجیانو ته مه رسوه یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ځکه دا حاجیان فضل د رب لټوي او رضامندي د رب لټوي اول آیات کې پابندي ولګېده چې ښکار به نه کې و اذا حللتم فاصطادو چې کله د حالت احرام نه ووتلې اوس درته اجازه ته چې ښکار کوه یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو الله تحل شعائر الله بے حرمتی مکوي تاسو د شعائر الله د نخو د یادګار د الله حلالې مګنه ولا الشهر الحرام او بے حرمتی مکوي د ادب والا میاشتو اشهر حرم ادب والا میاشتو ولا الهدي ولا القلائد او بے حرمتی مکوي د هغه زناورو چې هغه د کعبې د بیت الله د پاره روان وي بیت الله د پاره کوم څاروي دي هدیه ورته وایي د قربانۍ څاروي د حرم شریف د قربانۍ څاروي بې حرمتي مه کوئ ولا القلائل او نه د هغه ځناورو بې حرمتي کوئ چې غاړه کې ورته اچولي شوي دي قلائل د قلاده جمع ده انیل یا بل څه نښه ورته اچولي شوي وي پټی ورته اچولي شوي وي چې دې ته خلک تعرض ونه کړي ولا آمین البیت الحرام بے حرمتی مکوی تاسو د قصد کوونکو د بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم دی طلب کوي فضل د خپل رب و رضوانا او رضامندي د الله طلب کوي او و اذا حللتم فاصطادو چې کله تاسو حالت احرام نه اوځئ فاصطادو نو بیا ښکار کوئ مباح دي اوس ښکار کې چې اجازت ملو شو حالت احرام کې به ښکار نه کوي ولا يجرمنكم شنآن قوم په شپږم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته د عمرې په اراده باندې تقریبا یو نیم زر ملګرو سره روان شو د ذیقعدې میاشت وه حدیبیې مقام ته چې ورسېدل نو د مکې مکرمې مشرکان مخې له راغلل او پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو بیت الله ته نه پرېښوده نه د حالت احرام خاطر کړی دی نه د کعبة الله خاطر کړی دی نه د اشهر حرم خیال ساتلی دی او نه د قلایب چې صحابه کرامو ځان سره څاروي راوستي وو د بیت الله د قربانۍ لپاره د هغې هم خیال ونه ساته نو د تمام شاعر الله توهین یې وکړ او د یو مذهبي فریضې نه صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام منې کړل اوس داسې ظالم قوم داسې وحشي قوم د دې په مقابله کې چې کله صحابه کرامو ته الله قوت ورکړ نو الله ورته تنبیه ورکوي چې تاسو سره یې بد کړي تاسو یې بیت الله ته پرېښې نه وی خو بدل ترې مه اخلئ هسې نه چې د دې قوم بغض او دشمني د هغې اظهار وکړئ او جوش د انتقام کې راشي سخت کار وي چې دا کار مه کوه نو د دشمن په مقابله کې الله صحابه کرامو ته وایي جذبات قابو کې جذبات به قابو کې زور به نه چلې قال الله نن زور در کړی خو بدل هم ته ماخلا نو د سخت نه سخت دشمن چې ستا مخې ته راغلی نو ګوره زیاتې به پرې نه کوې عدل او انصاف نه به کار اخلي ولا یجرمنکم شنآن قوم راپورته دې نه کي تاسو لره دشمني د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو یې منې کړې وې د مسجد الحرام نه ان تعتدو راپورته دې نه کي تاسو لره چې تاسو پرې زیاتې وکړئ تاسو یې د عمرې نه منې کړې وې ولا یجرمنکم شنآن قوم رب را باعث دې نشي په تاسو باندې راپورته دې نشي تاسو لره شنآن قوم دشمنی د یو قوم څه وجه دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو یې منې کړې وې د مسجد الحرام نه عمرې ته نه وې پرېښې دغه دشمنی د راپورته نه کی تاسو نه ان تعتدو چې تاسو اوس په هغوی باندې زیادت وکړئ وتعاونوا على البر والتقوى تاسو یو بل سره تعاون وکړئ د نیکه په کار کې او د تقوا پرهیزګارۍ په کار کې یو بل سره د نیکه په کار کې تعاون کوي د تقوا په کار کې یو بل سره تعاون وکړئ یو انسان هم په خپله باندې پوره نه دی چې هغه به خپل تمام ضروریات په خپله ځان له پوره کړي نو د ټولې دنیا نظام الله داسې جوړ کړی دی چې یو انسان د بل انسان تعاون ته محتاج دی که یو انسان ډېر عاقل وي ډیر زورور وي ډیر مالدار وي نو خپل تمام ضروریات یوازې پوره کولی نشي غله کرل یوازې به څوک وکړي یو کس به څه غله وکړي بیا دا غلا چې د خوراک قابله کېږي په دې څومره وخت لګي او په دې کې څومره محنت کېږي څومره مخلوق په دې کې کار کوي د یوه نوړی چې پیدا کېږي د یوه نوړی کې لکونه انسانان کار کوي او که د تن د پټېدو دپاره کپړه غواړې چې په دې کې به څومره مخلوق کار کوي چې ستا د بدن دپاره کپړه جوړېږي نو پلکونه انسانان کارو کی د یو انسان کار پر روان شي نو هر بنده بل بنده ته الله محتاج کړی دی او هر چا له خپل خپل هنر الله پاک ورکړی دی حکومتونه دا کار نشي پوره کولی نو دا کارونه الله پاک نظام داسې جوړ کړی دی چې په یو بل باندې به پوره کېږي نو یو بل سره به تعاون کوي تعاونو او دا تعاون چې کې نو علی البر والتقوا د نیکۍ په کار کې تعاون وکړه هر د نیکۍ کار کې یو بل سره ملاتړ جوړ شه ولا تعاونو على الاثم والعدوان د ګناه او د ظلم کار کې یو بل سره تعاون مه کوه یو سړی غلا له روان دی تم ورسره یو ځای شي یو سړی د چا قتل لدی تم ورسره تعاون وکړي نو په دې یو بل سره تعاون کول او یو بل سره امداد کول په دې بیا د یو بل سره ربط او تعلق جوړ شي او قومونه جوړ شي نو په دنیا کې دوه قومونه دي صرف دوه قومونه ټوله دنیا کې یو مسلم او بل غیر مسلم انما المؤمنون اخوه تمامه دنیا کې چې کم کم ځای کې مسلمانان دي دا مؤمنان اخوه وروڼه دي پیغمبر علیه السلام اعلان کړی دی چې ټول مسلمانان وروڼه وروڼه دي که یو خوا تور حبشي دی او بل خوا سور سپین ترکی او رومی دی که یو خوا ته یو ډیر غریب سړی دی بل طرف ته یو ډیر لوی مالدار سرمایهدار دی خو چې کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول یو بل سره رونه رونه شو ګوره حسن د بصرې نه راغلی دی حسن بصري بلال د حبشو نه راغلی دی صهیب رومي د روم نه راغلی دی ګوره یو یو دی بل د بل دی او دا د سکرونو نه زیات دی او ابو جهل په مکه کې په قریشي خاندان کې دی د پیغمبر علیه السلام هیڅ هم نه دی او حسن د بصري بلال د حبشو صهیب د روم دی رونه دي دی خپل دی او ابو جهل پردی شو ابو لهب پردی شو ابو لهب د پیغمبر علیه السلام خپل کړی خو چې د الله سره ناشنا دی نو هغه پردی دی او د لرې لرې د دنیا د بل بل ګوټ خلک رالل هغه د پیغمبر علیه السلام خپل شو به هزار خیز که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که اشنا باشد هغه هزار هزار رشته دار که بیگانه از خدا باشد چې هغه د خدای سره ناشنا دي فدای یک تن بیگانه که اشنا باشد هغه زرګونه خلک قربان شه د هغې چا نه چې هغه د الله سره اشنا دی نو تعاون چې کوي یو بل سره د دین په بنیاد تعاون وکړه تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا ګناه په کار کې تعاون مکوا پیغمبر علیه السلام فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما امداد که ضرور سره که ظالم وي هم که مظلوم وي هم صحابه کرام وی وی پدې خو پویګو چې د مظلوم سره امداد وکا د ظالم سره امداد وکا پدې نه پویګو دا څه شی دی وی پیغمبر علیه السلام فرمایل د ظالم د ظلم لاس ونیسه دا د ظالم سره امداد ظلم نه منې کا نو دا رور سره امداد وکړه اوسني خلک څه وایي وی بس ته یو اشاره وکړه په بیا تماشه وکړه وصله شته سړي شته خو بس یو اشاره وکړه نو بیا دې ته نه ګوري چې په چا ورځې ظالم دی که مظلوم او دا ته سیس او بس ته بیا اشاره وکړه ګوره دا د ظلم په کار کې اشاره او تماشه دا جایز نه ده ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د نیکه په کار کې تعاون کوه او د بدۍ په کار کې تعاون مه کوه وتعاونوا على البر والتقوى تاسو یو بل سره امداد کوئ على البر د نیکۍ په کار کې والتقوى او د پرهېزګارۍ په کار کې ولا تعاونوا على الاسم والعدوان یو بل سره تعاون امداد مه کوئ د ګناه په کار باندې والعدوان او په ظلم باندې واتقوا الله